محفل او مجلس کې تاسو خدمت کې ما په توبه باندې بحث کړو دا انسان چې د ګناهونو توبه وباسي او توبه تائب شي او توبه هم هغه توبه او باسی کوم د توبې د استلو د پاره شریعت او تعلیمات د پیغمبر علی السلام شرطونه مقرر کړی دی هغه شرایط برابر توبه او باسی د دینه بعد یو بل قدم ده چې هغه له صبر وای الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات همیشه د پاره مونږ ته د دې خبرې رهنمایي کوي چې پکار دا ده چې انسان د خپل ظاهری اصلاح د پاره کوشش وکړي او انسان کې الله جل جلاله څومره طاقتونه اچولې دي هغه طاقتونه ټول بروي کار راوړي څو پر د انسان د ظاهر اصلاح وشي او چیرته هم انسان او مسلمان او مؤمن د خپل ظاهری اصلاح نه غافل نشي همیشه په فکر کې او دا شانته د قران عظیم شان او د پیغمبر علی السلام د تعلیماتو رهنمای دی خبره ته هم ده چې پکاره چې د انسان باطینی زندگی د پاره هم انسان خپل ټول کوششونه او طاقتونه چې الله پکې پیدا کړی دي هغه بروي کار راوړي او دا هغه نه غافل نشي ترسو پر انسان د خپل باطنی زندگی په اصلاح باندې سرفراز شي د انسان ظاهری زندگی د اصلاح تعلیمات هغه دوه خبرې دي قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او احادیث مبارکه زمونږ د ظاهری زندگی د اصلاح د پاره دو باب او دو حصے مقرر کړی دي چې دا په حقیقت کې ټول شریعت ته یو مامورات کوم چیزونه باندې چې الله جل جلاله حکم کړی دا کوم چیزونه چې دي هغه موږ ډیر اخلاص سره ډیر جذبه سره او ډیر محبت سره هغه په ځای باندې راوړو او سر انجام کو مثال په تور الله جل جلاله مونږ ته د مانزه حکم کوي په دې سره انسان ظاهري ژوندۍ برابرېږي مونږ وکړو صحیح طریقې سره روزه او ساتو صحیح طریقې سره زکات ورکو صحیح طریقې سره حج کو صحیح طریقې سره باقی د دین څو څومره احکام دي چې الله جل جلاله او د هغه کلی سید المحبوبین پیغمبر علی صلوات و سلام حکم کوي هغه ډیر اخلاص او جذبه سره او ډیر محبت سره تر څو پر دې الله او د هغه د کلی پیغمبر رضا مونږ حاصل شي هغه وکړو او کوم سيزونه چې مونږ منع کړی هغه ته منهیات وایي او ټول نه منع شو غلا نکو دروغ نه وي الیاذ بالله من ذلک زنا نکو قتل نکو ټول ګناهون نه ځان بچکو خدام ډیر جذبه سره ډیر اخلاص سره ډیر محبت سره چې الله جل جلاله د رضا د حصول لپاره بد اعمال پر خودل دې سره د انسان ظاهري ژوندۍ برابرېږي ظاهري ژوند د انسان برابرېږي او دا زمونږ په شریعت کې چې ولا فقه وای دا په فقه کې ذکر کیږي څنګه موږ تاسو دا مجلس اکثره تصوف خبرو باندې بنای ام دک شان تا د قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاکیزه تعلیماتونه د انسان د باطینی زندگی د اصلاح د لپاره هم دوه سیزه دي چې د یو حاصلول په انسان باندې فرض دي ضروری دي لازم دي که هغه انسان حاصل نکي د انسان به دا ظاهر چمړه د انسان خو باطن په اعتبار وځي نه اوري نو په اصطلاح د تصوف کې هغه ته چې کوم ده فضائل وای نو د فضائل حصول د هغه حاصلول دا په مونږ فرض دي د دې مخکې ما باس تاسو ته کړی دا مخکې باسونو کې مې دې تفصیل درته کړی فضائل نو مونږ فضائل حاصلو د الله او د الله د رسول محبت به حاصلو زړه کې به د الله او د الله د رسول عشق مینه محبت صبر شکر توکل علی الله زهد دا باتی دا فضائل بیا حاصلولو کوشش وکړو دې ته فضائل وای او بل رضائل رضائل په دې سره انسان باطنی زندگی خرابېږي نو قران عظیم شان او د پیغمبر علی السلام تعلیمات مونږ ته دا خبره تعلیم راکې چې تاسو همیشه د رضائل نه بچ شئ تاسو زړه آباد شي د الله او د الله د رسول په محبت باندې او لدین غیر الله اوزي الله نه سوا ارسو نه اوزي او بس خالص په الله محبت او دا غیر خپل محبوب محبت تاسو نه کراشي د دې لپاره د فضایل د حاصلولو کوشش پکار دی او د رسائل نه د بچ کېدلو کوشش پکار یو فضیلت باندې یو انسان همیشه کوشش کوي چې دا فضیلت حاصل کړي ادا د طبيعت وګرځيږي نو په اصطلاح تصوف کې دې ته مقام وایي څه وایي مقام لکه نن تاسو مجلس ته په صبر باندې مقام صبر مقام صبر چې دا صبر د انسان په دې زړه کې د انسان په دې رګ رګ کې داسې هغه مضبوط شي داسې جرړې او بنیاد مضبوط شي چې دا هغه اثرات موږ په ظاهر ژوندۍ کې هم وګورو او صبر ستوي صبر په لغت کې رکنا بندیدل یو چیز نه ځان بندول او په اصطلاح د شریعت کې صبر د ګناهونو نه ځان بچ کول هر رسی چې الله جل جلاله او د هغې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ منع کړي هغه ډېر شوق او جذبې او مینې سره د هغې نه ځان بچ کول ځان محفوظ کول دې ته صبر وایي صبر څو قسمه ده درې قسمه ده یو صبر على الطاعت دی الله جل جلاله په خبرې منلو باندې او د پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم په خبرې منلې باندې ټینګېدل سخت سمې ده یخنی ده را پاتې د لګرمي وبنشت اوس یې یخ به مې وشي او خپ پسړو وو د شپې او د سپکړلو او هغه سړو اوبو په تکلیف او مشقت باندې د صبر وکړل دې ته صبر علی الطاعت وای او بیا یو دوه رکعاته مونږ ور باندې وک سبحان الله دې مانځو به کوم شان صبر علی الطاعت خطوط پروت زمي موسم ده زبردست خې کمبلې در باندې پرتی دي او دلته د سبای جمعه ته په لور سپیکر کې اعلان وس حي على الصلاه حي على الصلاه الله اکبر الله اکبر او به تا ته د خپل ایمان تذکره درو کله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا غنه ورته اے د الله بندا اے رب محمد رسول الله امتی حي على الصلاه منزل راشه حي على الصلاه منزل راشه نو تاسو کې دا راشي چې امام مؤذن صاحب ته आवाजونه کوي مانځل راشه نو ما تاسو پایدا ده دارک مؤذن سوي حي على الفلاح حي على الفلاح د نجات او د فلاح زیل راشه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نو خطوط پروتي او داریک د بستر او غرزوله را پاسې دلې زه زر دي او داس وکړو صحیح طریقې سره ضرورت پر کړل مسجد لراله دې ته صبر علی الطاعت وای دې ته صابر وای او بل صبر علی المصیبت ته مصیبت تر باندې راغی تکلیف تر باندې راغی پلا رور رشتہ دار دی وفات شه مالی تاوان در سراغه جانی تاوان در سراغه بیماری رااله نو په دې باندې صبر کول چې الله دا ستاره طرف نه لري خدای پاک زه عاجز یم نو ستا خپل خو خره په دې باندې صبر کول واویلا او جزع فضل کول چې لوی لوی سری وهل چې وهل یته صبر علی المصیبت وای دوم قسم دریم صبر علی المعصیت ګناه باندې قادر شولې په ګناه باندې قدرت درته ملاو شو څو کوم قسم ګناه وي خاص الله د پاره خاص تاغه د خپل پیغمبر د رضا کولو د پاره ځان ورنه منع هیڅ رکاوټ نشته ځان دې منع کورنه دې ته صبر هغه عن المعصیت وای د ګناه نه صبر کول بعضې د چې ګناهونه چې انسان ور باندې قادر شي خاص الله د پاره پریږ دي نو حدیث مبارک ټکړه د قیامت ورځ به د عرش د سوري لاندې وي هغه سړی چې ولا یو حسین او جمیله خایسته خپل خزه ولا دعوت ته ګناه ورکي او دا ورته زه الله نه یریږم د الله د مخالفت نه یریږم زه ګناه نه کوم نو الله دا عمل دومره پسندیده شي د قیامت پر ورځ ولا سید عاش رسول الله الله ودري دا ولې الله مهمان د قیامت پر ورځ د تصبر عن المعصیت و الى ګنا نه صبر کول نو دی اقسام چې ما تاسو خدمت کې عرض کړل نو معلومه شو چې دا صبر ډېر همګیر سیز ده دا ټول شوبو د دین ته شامل ده قطعاتی که مصیبتونه دي او که ګناهونه دي ټول شامل هم خلق صبر دي ته وي چې مصیبت ور باندې راشي فلانه ډیر صابر او هیڅ واویلا او شور او شغب نه کول دام خدا لیکن صبر یو ډیر لوی زیات مفهوم ده ټول شعبو د دین ته کوم د صبر شامل دي که طاعات دي که عبادت دي او که معصیت دي او الله جل جلاله د صبر تذکرہ ډیره په تاکید سره قران پاک کې کړی ده او تواصو بالحق او تواصو بالصبر مخکې آیات مبارکه چې د خسران هغه څوک بچتی چې هغه کې څلور صفاتونه وي اول صفت ایمان الا الذين امنوا دوم صفت اعمال الصالحه اوس ایمان راغی او ورسره اعمال صالحه هم راغلل لدينا بعد درېمه مرتبه دا چې وتواصوا بالحق چې تا ایمان حاصل او اعمال حسنه او صالحه لري وکړل نو ځان سره ممکن دا بل چاته هم دې تلقین وکړه د ایمان تلقین د ایمان تعلیم بل چاله ورکه د اعمال صالحه او ترغیب او تبلیغ بل چاله هم وکړه خو خامخا په دې تواصل بالحق کې به تکالیف راځي مشقتونه به راځي الله جل جلاله شان ده الله جل جلاله په دې انسان کې د نیکی او د تقوا ماده هم ایښې ده او خدای موږ تاسو بچ کی د بدی او د ګناهونو ماده هم ایښې ده الله جل جلاله ارشاد فرمایي فلهمها فجورها وتقواها الله جل جلاله د انسان په دې نفس کې د بدی او د تقوا دواړ الهام کړي علم ور کړي ور باندې خبر کړي نو معلوم څه چې په انسان کې څو طاقت دي دوا د تقوا طاقت او ماده هم الله پکې اچولې ده او د ګناهونو ماده او د هغه طاقت هم الله پکې اچولې ده خو اوس الله جل جلاله ځینې داسې اسباب پیدا کړی دي داسې شیان پیدا کړی دي چې د هغو په حاصلولو باندې په انسان کې د تقوا او د نیکی ماده غالب او مضبوطه ګرځيږي هغه دوه طاقتونه دي دوه سبب دي یو د انسان په دې بدن کې الله پیدا کړی خپل قدرت کامل سره او بل د انسان خارج بدن الله جل جلاله د انسان په دې بدن کې یو طاقت پیدا کړی ده چې دا غینه قران پاک او احادیث مبارکه د پیغمبر اسلام تعبیر په نفس لوامه کوي څورته وي نفس لوامه هغه نفس په انسان کې او طاقت ته چې همیشه انسان په بدی باندې ملامت کوي چې ولې دا بدکار وکړل او د نیکی په پرې خودلو باندې څه کوي ملامت کوي نو څورته وي نفسي لوامه او موږ په اصطلاح کې ورته ضمیر وایي څورته وي ضمیر عام عرف ورته خلک شوی ضمیر وې مړه ضمیر ملامت کړم تاسو ورېدلی کنه او په اسلام شریعت کې د ضمیر څه سوی نفسي لوامه اوس الله جل جلاله په انسان کې د لفظ لوامه طاقت اچولای نه چې کله انسان بد عمل کوي نو دا لفظ نفس لوامه راګرځي راګرځي منع کوي الکه مکوا د الله جل جلاله مخالفت څنګه کوي د پیغمبر اسلام مخالفت ملامت کوي ملامت کوي او د کشان تورته اطاعت ولې پرېګل الله بندگی م پرېګل نو دا طاقت او دا سبب لپاره دی چې انسان تقوا او انسان د نیکی هغه ماده ور باندې مضبوط شي زه تاسو یو مثال کې فوی کوم ماچس دی ماچس د ماچس په د سر پورین سره لګیدل ګوګل ته څور ته وای ا لګیدل یا خړوندي او دې شی باندې لګیدل اوس څو پرې چې تا دا سینې ورکړې هغه بلیږي نه نو دا د الله جل جلاله د انسان په دې باطن کې د تقوا ماده اچولې ده خو لیکن ما چسته به څه ورکې تلای ورکې بیا هغه تقوا په جوش باندې راځي سمجھ کې راځي خبره نو لفظ لوامه دا سبب د دې لپاره دا چې په انسان کې تقوا راشي او د ګناهونو نه منع کی او په طاعت باندې ورتیز کی او دوم یو خارجي طاقت ته چې هغه ته پرشتي وایي ملائکه ملائکه همیشه د پاره مونږ ته د دې خبرې ترغیب راکې دې طرف ته مونږ راغب کوي چې مونږ نیک اعمال وکړو اعمال الصالحه او د بدینه ځان بچ پیغمبر علی السلام حدیث مبارک ده انسان په دې ځل کې دوه کور دي په یو کور کې ملائکه ناشته ده او بل کور کې شیطان ده ملائکه همیشه د نیکو نیو کارونو ورته ترغیب ورکوي نیک نیک کارونو الهام ورکوي دا نیک کارو کړه دا نیک کارو کړه دا نیک کارو او بل چې کوم شیطان ده کله چې انسان ذکر شروع کې شیطان او تختی ټول ځای ملائکه ته پات شي او ملائکه الله جل جلاله داسې مخلوق پیدا کړي چې هغه چیرته هم د الله نافرمانی نه کوي همیشه د الله په اطاعت کې لګېدلی وي بلکې هغه بدی لسره په هم نه ځنی چې دا بدی وچ شي دا وایي سلام نو دا دوه طاقتونه سببونه انسان تقوا طرف ته متوجه کوي چې انسان متقي جوړ شي او دوه نور طاقتونه دي چې هغه سره د انسان په دې نفس کې چې کومه د بدی ماده الله پیدا کړي هغه تقویت پیدا کوي مضبوطیږي ور باندې مضبوطی نشي ور باندې یو نفس اماره بالسوء ده د انسان په دې بدن کې الله یو نفس پیدا کړی ده چې هغه ته نفس اماره هغه نفس امر کون کې همیشه په بدی باندې بس نفر نفس اماره به سو کار داده چې همیشه د پاره انسان د پاره د نیکی پلار کې رکاوټ وي د طاعت په لار کې رکاوټ وي او همیشه د پاره بدو کارون ترغیب ورکي پاغه ورته زی دا کار وکاو دا بد کار وکاو دا بد دا نفس اماره ده او دا انسان په باطن کې الله پیدا کړی او بل یو خارجي طاقت چې هغه شیاطین وای شیطانان شیطانان شیطان پروګرام دا د همیشه د پاره د همیشه وخت د پاره دا غیر ټول ژوند او زندگی پروګرام لایحه عمل دا ده چې هغه به انسان د بدینه ګرځي او په توبه انسان به د نیکینه ګرځي او په بدی کې به ګرځي کوم قسم بدی چې وي چې بس موقع ورته ملاوي او انسان وکي اوس دا انسان کوشش کوي مهنت کوي اوس با د انسان په دې وخت کې ازمایش شروع نفس لوامه او ملائکه انسان د تقوا طرف ته راکش کوي راسکي او نفس اماره بالسوء او شیاطین دغه انسان د بدی طرف ته کش کوي نو انسان په دې کشمکش کې ده هغه هغه سیر ته کش کوي دا یې دغه سیر ته کش کوي په دې وخت کې د انسان ازمایش او امتحان شروع شي انسان په امتحان کې پریوزي چې اوس کوم طرف ته زه لاړ شم ٹھیک ده اوس د انسان د پاره ضروری دا ده چې دا مقام صبر حاصل کی دا غیر لپاره کوشش وکي اگر کدا مشقت غواړي تکلیف غواړي ډیره سخت خبره ده خو چې یو ځلې تا ته مقام صبر حاصل شي کوم درې اقسام چې ما تاسو خدمت کې عرض کړل بیا د ډیر اسانه وګرځيږي شیطان مخالفت او د نیک اعمالو کولو تقاضا او د بد اعمال نفرت دومره غالب شي چې د بدی اغا طاقت بالکل مرده شي مړ شي افسرده شي بالکل ختم شي تقریبا او چې دې مقام ته څوک ورسېږي خدای دې موږ تاسو ټول ورسوي پیغمبر مصطفی فرمایي صلی الله علیه وسلم من يتصبر چا چې هغه صبر وکړ یصبره الله او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به ته صبر ورکي خو چې په دې لار خو روان شي کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حدیث ده لا يؤتى احد نعمه او سع من الصبر الله جل جلاله په ټولو نعمتونو کې لوی نه لوی نعمت دانه چې انسان ته الله جل جلاله مقام صبر ورکړي او مقام صبر اسانه پښتو تعبیر د عبادت د الله د بندگی محبت عشق منا او د ګناهونو نفرت دا بس مقام صبر ده او دا مشقت او مجاهده غواړي بعض علما تصوف مباحات پری دي خوراک سکاک دا پری دي دین لپاره چې دا نفس مغلوب شي او د د هغه تقاضاګانې مغلوب شي نفس اماره به سو په نفس مطمئنه باندې چې کوم ده بدل شي خدا واوري څوک دې مقام ته ورسېد چې همیشه لپاره د عبادت شوق پیدا شو او د ګناهونو نه نفرت پیدا شو او زه تاسو خدمت کې د عرض کوم چې تصوف مقصد هم دا ده د ذکر الاذکار مقصد هم دا ده اگر که دا نفس اماره بسو دا نفس مطمئنه وګرځیدلو ولیکن مل نه ده یو ما ختم نه ده مولانا یروم د دې واجبه مثال ورکړي یو سړی هغه به د دې غرنه لرګي راوړل سبای چې سپېدې به چودل موږ سپېد چا ورته تاسو به سورته وای تاسو به صادق چې کیږي په دې وخت به غرته ته درګي به را ټول ټول ورځ بلګیاو او کله بچي ما خامس یا به کور ته راته یو څه لري چې چل اوس دی لاړو غرب لرګي را ټول کړ او دا سخت نهایت د سړځي موسم سردي او سردي یخو او دا مار یخ ډیر څنګه کړو دا په یو لرګي باندې تاو شوی نو دی سړی دی مار ته پام نه شوی دا لرګي راخیستلې ده او چې راخیستلې ده ځان سره راوړی نه خیر خو په لارې باندې دی یخ کېده پروت آرام سره خو چې کور ته راورسو لغونی ګرم سره چې کله دا بار واچول په سم کې باندې په دې وخت کې مار کشمکش شروع او دی لرګو ولا پر خطرې جان وګرځید نو مولانا روم فرمای دقه شانت د انسان نفس اماره بسوده دا کته پر مجاهدات باندې په عبادت باندې او په دې صبر باندې مغلوب کړلو خدا مړ کیږي نه دا خالی ټیټ شي نو دې خطرې نه به خطرې کېږي نه دا خامخا کله کله سر څه کوي اوچتای کله کله ضرور سر اوچتای نو ورته متوجه به اوسېږي نو د صبر د حاصلولو لپاره چې دا صبر د کوم درې اقسام دي دې لپاره مهنت او مجاهده پکار ده اوس ولا څنګه حاصلېږي دې طریقه سره استاد به وایي چې مولوی صاحب تقریر دی وکړه صبر موږ ته خو جذبه راغله چې صبر حاصل کړه مقام کدا هډیر اعلی اوچت مقام دی او حصول شرعا مطلوب دی قران او سنت موږ نه مطالبه صبر کوي قران عظیم شان سره ثابت شو تواصو بالحق او تواصل به صبر دې لپاره دوه طریقې دي یو طریقه اجتماعي ده او دومره طریقه انفرادي ده اجتماعي طریقه دا ده چې هغه کسان چې هغه ته مقام صبر حاصل شوی په مقام صبر باندې الله سرفراز کړی وي او په دې عظیم شان نعمت باندې الله مالا مال ګرځولي وي دا غو سره کینی هغه سره نشیست او برخاست کې تاسو ګورئ د کوم کوم زونه دلته راځي ما فقیر خبر ته خو زمونږ را کلیوال ټول اوزي او زمونږ خو صابرین نه یو د لارې موږ هم کوشش کوو تاسو هم کوشش کوئ چې صبر حاصل کو ان شاء الله یو انسان کوشش کوي الله یې محروم نه کړي رحمت حق بهانه مې جوړ دی الله رحمت اسی باندې غواړي نفس باندې غواړي بس خو چې باندې ورته جوړ شو الله په کرو په کربونو په کورونو رحمتونه پر انسانانو چې کوم نازل کی نظیر پر اجتماعي صورت دار چې د صابرینو سره کینی چاته مقام صبر حاصل شوی دا هغه سره کینی هغه سره نشیست او برخاست کی اخلاص سره مینې سره محبت سره څه خود غرضی نه پکې خاص الله د پاره کې علماء تصوف فرمایي چې د انسان د پاره بهترین مربي بهترین تربیت کونینده هغه محول ده کنيک ماحول ورته ملاوس دغه انسان په ډیر کم وخت کې د تبدیلی راځي او که بد ماحول ول ملاو شي بیکاره ماحول ملاو شي نو دا ډیر ضرب ک ډیر نیک سړی وي هم کار به خراب شي نو علماء تصوف فرمایي د انسان لپاره بهترین مربي بهترین تربیت کونینده هغه د هغه لپاره ماحول ده صحبت ته صحبت چې د صابرینو سره کینی رفتا رفتا اهستا اهستا و الله عزوجل و تا ته هم مقام صبر درک یو بزرگ ته نه چاس مرید یو مرید سوال وکړ وی چې دا خلک وی چې د نیکانو سره کینی بیا تا ته هم فیض رسیږي دا وسنګي دغه پیر صاحب ورته وایي ګرمي موسم نه پکې چې وایي چاته وایي مقصود یې څوک ده خو زه دې مقصود یم او دې پکې هوا په دې نسته خلکو لګي کنه لګي خو لګي کنه نو دی الله رحمت دار کوم باندې فیوزات نازلې وي نو بیا په داخله ګم محروم نکی نو چې د اولیاء په صحبت کې کینې سو ته محروم نکیږي بهر تقدیر نه یو اجتماعي سبب دی چې پرې سره صبر حاصلېږي دوم انفرادي ده کوم چې صبر درې اقسام د بسنګ حاصله خاص کر د ګناهونو د بچ کېدل ځکه دا ګناه نه چې بچ شي د الله د عبادت توفیق سره تور کوي چې د ګناه نه بچ او د کسان چې د ګناهونو ځان بچ کې تعالی سره دومره مضبوط محبت راشي چې بیا په مصیبت باندې جزا فزع نه کوي واویلا نه جوړي وي الله طرف نه دي د الله دا خو خدمات نو د ګناهونو نه دم انفرادي سړی زه خو صحبتونو ته نسم تللی مصروفیات مې ډیر زیات دي دا غیره فاره طریقه نه ده چې کلم تاسو کې یو ګنا شوق راغی چې یو ګنا وکم الیاذ بالله من ذلک نو ته سوچ کوه فکر دا کوه چې قران عظیم شان او په احادیث مبارکو کې د دې ګناه په کولو کوم الکه وعیدات راغلي دي کوم جزاګان راغلي دي کوم عذابونه راغلي دا تصور کوه یو نو خود به خود به آیسته آیسته سړی ته مقام صبر چې کوم ده حاصل شي او ورسره ورسره دا سوچ کوه چې زه به مړ کېږم ما آخري انجام اخیری پوړی زما دا ده چې د دنیا نه زما تلل دي اخرت طرف ته که هر څومره ډیر عمر ما ته ملاو شي خو پاتې کېږم نو اخیری انجام می مرګ ده او د مرګ نه بعد اول قدم کې قبر وي د قبر د تاریکیو د قبر د عذابونو د قبر د تکالیفو هغه زین کې بار بار ګرځوا را ګرځوا را ګرځوا خود به خود به د ګنا نه معاف شي او د ګنا نه به الله بچ کی دا انفرادي هغه طریقه ده د حصول د مقامی صبر د فار او پیغمبر مصطفی سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته اکثروا ذکر هذه من لذات او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ډیر یادوي همیشه نه پاره مرګ یادوي مجلس کې کې نسل مرګ یادوا انفرادي ځان سره ماستن سملې پکړ کې بلف دې مړک دا سوچ کوي چې اورس خو بلا سره راځي چې اوس خو په کمرې کې فروت هم د وتلو انتظام هم شته بل په ولګم ولیکن یو وخت به دای سره راځي چې قدر لبثم او په منونو منونو خاورې برابرني واوړي ته کتوره تیارې به پکې د وتلو به هیڅ گنجائش او لار نه بس څه به یم او عمل به د الله قدرت په هیڅ نه کېږي نو دې سره د انسان هغه زړه چې کومه صفائی کېږي پیغمبر علی السلام فرمایي صلی الله علیه وسلم وی یو انسان چې ګناه وکړي ګناه نو دا انسان په زړه باندې تور داغ ولګيږي که دا انسان توبه ونه باسي بل ګناه وکړي بل تور داغ لګېږي اخر دا چې ټول دا زور تک تور شي بیا چېرته هم حق نه قبلوي بیا کوم هغه د ده ضمیر چې و نفس لوامه چې و بلکل مغلوب شي نفس عماره بسو همیشه غالب شي او د نفس عماره بسو کار سره تاسو خدمت کې معاذ وکړه د عبادت په لار کې لوی رکاوټ جوړون کوي او د ګناهونو په لار کې ترغیب ورکون کې لار او ته صفا کوي سمجھ کړه نو د اخر زړه ټول تک ټول شي زه یو مثال زماله سپینې کپړې دي په دې چې یو دغ ولګي ټول خلک د لري نه ګوري کدل تم داغي دل تم داغي دل تم داغي ټول داغونه داغونه شي نو ما تم بد نخکاریږي او خلق له هم مړه یو دا خو نه خو د خدای داغونه دي دغه شانته نو اوس که زه د دې داغونو د پاکولو انتظام نه کم په صابون باندې نو زما کپړې او بد ښکاری دغه شانته انسان که خپل زړه د ګناهونو په زنګ باندې زنګ الوت شي او د توبې په صابون باندې اونه منځي دا زړه به ټول تک تور شي کله کله خو خدای نه خواسته خدای نه خواسته د ایمان په کې خلاص شي لکه دومره تور زړه کې به ایمان څه کوي کله کله خو د ایمان په کې خلاص شي خو لیکن تاسو خدمت کې معارض وکړه چې کتا ته مقام صبر حاصل هم شولو خو لیکن د نفس اماره بسو د سرو چتول نه به غافل نه کیږي ما پر خبرو پوهیږي دا یو مثال وره تفسیر نور بس کوم حضرت حکیم علومت اشرف علی الثانوی رحمه الله هغه تبا خطونه راتلل داګ براته مریدانو پښتني کول یا بچا استفتاء کول نو یو یو خط راغی چې هغه لفافه باندې د حکومت تافو مہر نو لګیدل هغه طرف نه راغی د حکومت ټولو هر شوی راغی اوس کله دې خوانه خط پکې چولې بیا هم تللو ځکه غټافه خو نه ولګېدل ما پر خبره پوه شو نو زه تنوی لمنه چې دا خط راوچت کړ او چونکی په ټیکټ لګېدلې او پاغې د حکومت ټاپه نو نو که واپس خط پکې استولې استولې شوې نو حضرت او فرمایل چې فتوا دا ده چې اگر که حکومت والو زمونږ ډېر حقوق غصب کړي دي فتوا دا ده چې مونږ هم دا خط واپس پکې واستو اگر که حکومت الټافه نه د لګولې د فتوا درو دا جائز ده خو لیکن بیا هم داول نه کوم ودا ځکه نه کوم چې بیا زمانه پس همیشه په هله بازی باندې عادت کیږي سبحان الله زمانه پس همیشه په هله بازی باندې عادت کیږي او هله بازی بعض د شو د شریعت امور به چې هغه کې مهله ملي ته ضرورت نه خو ما نفس بعدت شوې په هله بعضی باندې د آرام آرام سره د یو نن مدا کارو کې سبا بلو کې سبا بلو کې د اخر او مقام صبر چې کوم ده ختم شي د هله بازي به کې ګناهونو کې د حضرت اغلی پافر او اخیستله ویشت ولا یو ورځ ولا سم مشکل علی خبر وګور دا ډیره باریکه تقوا ده دا نهایت باریکه تقوا ده دا چې انسان ته هغه صحیح مقام صبر حاصل نشي ځکه په مقام صبر سره د انسان دماغ او د انسان زړه هغه په ایمانی کیفیت باندې روښانه سي او رڼا سي او کله چې د انسان زړه په ایمانی کیفیت باندې هغه رڼا او روښانه سي بیا د حق او باطل د شخ کاری لکه د لور سترګ ته د مؤمن د فلسفه د فوه نه ویریږي هغه هر څه د ایمان پر رڼا باندې ګوري د تقوا پر رڼا ګوري د الله پر رڼا باندې ګوري زمون حضرت احمد علی لاهوری رحم الله زبدة المفسرین امام الاولیاء حضرت لاهوری رحم الله ته درې کسان رااله دا کشف ډیر مشهور نو هغه شپږ امونه واخیستل درې کسان درې امونه په حلال روپوي باندې واخیستل او درې امونه په یو حرامي طریقې سره حاصل کړل او به په حلال باندې څه نشانی وکړل په حرام امونه باندې هم څه وکړل نشانی نو دو یو ماستر ساواز دا ماسترانو یو ماستر دو بل ماستر دو بل ماستر حضرت لاهوری رحم الله مجلس ته حاضر شول حضرت لاهوری رحم الله ورسوي کوم ځنه رااله وی فلان ځنه رااله وی یی کیا چیز لایا ما ته سم اردو نه راځي دا سره اړل دي وی جی یی هدیه ہے تحفه ہے یا چا پته نه لګیږي چې هدیه ده او که زما امتحان ده الله اکبر وی پته نه لګیږي چې یی هدیه ده او که زما امتحان ده اته لراله امونه لراله چامونه لراله حضرت دار حلال ام دو دار حرام ام او بل ته ویل دار حلال او دار حرام دا حلال او دا حرام هغه حرام سل خبره چاته مقام صبر حاصل شي او دا درې اقسام د مقام صبر چاته حاصل سول د هغه ایمانی کیفیت ایمانی رڼاګانی په دماغ او په زړه باندې راشي بیا بالکل د حق او د باطل د شی هغه سرګن وضاحت ورته کیږي د کدل مر سترګې ته چګوري الله جل جلاله دې مونږ ته مقام صبر را نصیب کی ټول اقسام د صبر چې کوم د لارې په خپل فضل او په خپل کرم سره مونږ تراکي کنه مونږ یو عاجز د فتنو دور کې واقعي الله دې زمونږ ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین